خطا شوی دی کله چې الله رب العالمین رسالت ورسپاره چې دا پیغمبري یوسه نو ورته یې ښودلی علي رض خو هغه خطا شو نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې رسالت راوړو نو جبریل خطا شو او د دوی مشهوره مقوله ده دوی په کتابونو کښې د دوی امامان د شیعګانو امامان یې ذکر کوي وان الله ارسل جبریل بالرسالة الى علي ولكن جبریل خان ووصلها الى محمد جبرائیل امین خیانت وکړو او رسالت یې چا ته وروړو محمد صلی الله علیه وسلم ته نو د نصیریو نه ورپسې په کفر کې غالي ترینه او بیخي بې حده زیات کفر کوونکي ورپسې ډله چې د هغه مخطیه ډله ده روافظ ولې مسما شو په روافظو سره یا رافظه چې ورته یا روافظ چې ورته وایي نن چې شیګان ته روافظ ویل کېږي ولې ځکه د دې روافظو د دې شیګانو مشر چې حق باندې کومک یې کوي شیعه لفظ باید ترک خلکو ته استعمال شي او دا اوس چې کوم شیعهګان موجود دي په مخ د مځکه باندې نو دوی خو د علي رضالله د عقیدې دشمنان دي دوی خو د اهل بیتو د عقیدې دشمنان دي د علي رضالله د هغوی د اهل بیتو عقیده خو د توحید وه او نن دنیا کې په شیعو کې موحد شته دی نه شیخالاسلام ابن تیمیه رحمه الله په منهاج السنه النبویه دویم مجلد یو سل دېرش صفحه کښې وایي الصحیح أنهم سموا رافضة لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرج بالكوفة أيام هشام بن عبد الملك ده هشام بن عبد الملك بوخكي زيد بن علي خروج وبو ده هشام په زید نو دې سره خلک ملګري شو د زید بن علي سره نو کله چې دې شیګانو د زید بن علي نه وغوښتل چې ته د ابوبکر او د عمر تکفیر وکړه نو هغه وویل چې کله دا کېدی نه شي زما د نیکه پیغمبر صلی الله وسلم وزیران او کومکیان وو زه د هغې څنګه تکفیر وکړم دوی ولګېدل او زید بن علي یې پرېښودو نو د هغې ورځې نه دې وجې نه چې دوی یې رفض وکړو او د دې زید بن علي ترک یې وکړو او بې امداد او بې یار او بې کومک یې پرېښودو نو د دې وجې نه دوی ته روافظ ویل شو او دې خلکو ته به خشبیه هم ویل کېدلو ولې د دوی عقیده دا ده چې تر څو پورې مهدي نه وي راوتی نو مونږ به جنګ نه کوو مونږ به تورې نه را اخلو مونږ به ټوپکې نه را اخلو مونږ به چا سره جنګ نه کوو او کله هم چې جنګ کوي نو جنګ به په په خشبو او په لرګو باندې کوو او د مهدي د راتلو پورې به مونږ د تورې جنګ نه کوو او مهدي د دوی څوک دی المهدي المنتظر ورته وایي کوم چې د سامرا په سرداب او په سمڅه کېنوتی دی د دوی د عقیدې مطابق او دا به راوځي تر څو چې هغه نه وي راغلی نو جنګ به په لرګو باندې وي په اصلحو به نه وي یعنې مطلب دا چې مونږ به خپلو مخالفینو سره په جنګېږو نه د دوی دا عقیده ده دوی د خپلې عقیدې نه اوس هغه دي د امریکا په سب کښې ولاړ دي د امریکا په غېږ کښې ناست دي او د امریکا د غېږ نه امریکایي ټوپک باندې مسلمان او سني وي او دې ته اوس د اوسني وخت شیعه ګانو ته شیعه هم ویل کېږي او روافظ هم وایي. شیعه خو اګر چې لغوي لحاظ سره موږ دا وویل چې دا استعمال د دې لفظ د دې شیعه او روافظو لپاره دا ټیک نه دی خو عموما د خلکو په منځ کښې چې پرې مشهور دي نو شیعه هم ورته ویل کېږي روافظ هم ورته ویل کېږي جعفري هم ورته ویل کېږي امامي هم ورته ویل کېږي اثنا عشري هم ورته ویل کېږي شیعه ورته ولې وایي ځکه د دې شیعو د دوی په هغه باطل ګمان باندې او د علی له د د اولاد نه ماسوا چې څوک دي هغه امام نه شي جوړېدلی او د نبي علیه السلام نه بعد چې څوک د اهل بیتو نه نوي او امام جوړ شوی وي خلیفه جوړ شوی نو د هغه خلافت او د هغه امامت باطل دی او هغه ظلما او غصبا او عدوانا د علی له نه غصب کړی دی او لکن دا خبره دا ټیک نه ده دا لفظ شیعه د دوی دپاره استعمال د تېروتنو دپاره دا لغوي خطایي ده دا نفس الامري او واقعي خطایي نه ده ځکه چې مونږ وینو چې نن شیعه علی عنه د معتقد او د هغې د افکارو او د هغې د فکر دښمنان دي او دوی ته امامیه هم وایي امامیه ورته ولې وایي ځکه دوی دولس امامانو ته قایل دي چې د نبي علیه السلام نه وروسته به دولس امامان وي چې اول د دوی امامانو کې اولنی امام چې دی خلیفه هغه به علي رض وي او اخرنی محمد بن الحسن العسکري به کوم ته چې دوی مهدي وایي مهدي لقب ورکوي او کله ورته الحجه په نوم باندې کله القایم کله المنتظر کوم چې د خپل پلار په کور کښې سره من رأه چې اوس ورته سامرا ویل کېږي په دغه ښار کې په غار کې نوتی دی او غایب شوی دی او هغه به بیا راځي او دا د حسین ابن علي رضالله د نسل نه او په دوه سوه شپېته رښتینې کېږي خپل پلار په کور کښې په غار کښې ننوتو او بس هماغسې غایب شو او بېرته به واپس کېږي نو دوی عقیدې د امامت ته قایل دي چې دولس امامان دي د نبي علیه اسلام نه بعد او دا هر یو وصي دی یعنې د مخکې نه پرې وصیت شوی دی نبي علیه اسلام د خوا نه عزیز هم ته شوی او عزیز هم نه وروستو حسن ته او حسن نه وروستو حسین ته په داسې طریقه باندې بیا تر دې چې محمد بن الحسن العسکري ته نمبر را ورسېږي چې دا مهدي دی د دوی او دوی دا امامت یو پنځم رکن ګڼي د ارکانو د اسلام نه نو د دې وجې نه دې ته امامیه ډله هم وایي او دې ته اثنا عشریه ډله هم وایي ځکه چې د دوی عقیده دا ده چې دولس امامان د دوی په عقیده کښې دي چې دا یو رکن دی د ارکانو د اسلام نه چې دولس امامان ته به قایل چې اول د هغوی امیر المؤمنین علي بن ابي طالب رضالله عنه دی او اخر د دوی هغه دی چې کوم په غار کښې سامرا په ښار کې په دوه سوه او شپېته کې ننوتی دی ښار ته او بیا غایب شوی دی محمد بن الحسن العسکري چې د حسین رضی د نسل نه دی نو ځکه ورته اثنا عشریه وایي او دوی ته روافظ ځکه وایي چې دوی مخکې تېر شو چې زید بن علي چې د هشام بن عبدالملک په وخت کې را ووتلو د هغې خلاف او د خلکو سره ملګري شو بیا دوی ورته وویل چې ته د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهو تکفیر وکړه او که نه کښې مونږ تا پرېږدو ستا ملګرتوب پرېږدو نو هغه تکفیر ونه کړه هغې ترحم وکړو وایي الله دې پرې رحم وکړي دا خو زما د نیکه وزیرانو زه دوی څنګه تکفیر وکړم نو دوی زید بن علي پرېښودو او بل د دې وجې نه ورته روافظ وایي چې دې امامت د شیخینو د ابوبکر صدیق او د عمر رضی الله عنهو هغه امامت او خلافت پرېښی دی او ویل دي چې د دې خلافت دا ظلم دی دا د عاجزو نه د هغه حق غصب کونه ده او دوی عام صحابه پرېښي دي، د هغوی رد بد وایي، هغې پسې کنځلې کوي، نو د دې وجې نه روافظ ورته وایي او جعفریه ورته د دې وجې نه وایي چې دوی خپل نسبت امام جعفر صادق ته کوي، دا د دې شیعو شپږم امام دی د دوی په عقیده کې چې د خپل زمانې یو فقیه انسان او د دې ډلې د فقې نسبت عمدې ته کېږي یعنې دې ته جعفریه وایي د دې وجې نه چې دوی د جعفر فقې ته دوی خپل نسبت کوي فقه جعفریه سره چې کوم مشهوره ده د دوی په هغه مختلقو او دروغجنو اسانیدو سره ټول دروغې را جمع کړي دي د دې خلکو مذهب د دې قسمه کفر نه جوړ دی د دې روافظو شیعګانو مذهب د درې قسمه کفرونو نه جوړ دی اول دا چې دوی د عالبۍ د علي رضالهو د هغې د کورنۍ عبادت کوي او د هغوی په ذواتو باندې توسل کوي علي رض، فاطمه، حسن، حسین د دې عبادت کوي من دون الله د دغې مخلوقینو عبادت کوي هغې نه په مشکلاتو کښې په سختیو کښې هغې ته اوازونه کوي امداد ترې غواړي او مختلف قسم عبادتونه هغوی دپاره صرف کوي دویم نوع د کفر د شیعګانو هغه دا ده چې دوی د صحابو په تذکیه کښې د الله تکذیب کوي او صحابو کښې څوک مسلمان نه دي پاتې شوي مګر د ګوتو شمېر کسان علي رضي الله مقداد ابوذر سلمان او یو څه کسان نور او باقي نور ټول کافر شوي دي نعوذ بالله مرتد شوي دي دین یې بدل کړی دی او هغه نصوص یې پټ کړي دي چې په کوم کښې دا وو چې خلیفه به د نبي اسلام بعد علي رضي الله وي او دغه صحابو ابوبکر رضي الله په اجماع سره بیا عمر رضي الله بیا عثمان رضي چې خلیفه ګان وټاکل دا ټول صحابه په دې کافر شوي ځکه چې دا امامت دا یو رکن دی د ارکانو د اسلام نه په نزد شیعه ګانو باندې دوی په نزد باندې ټول امت مسلمه کافر دی ټول صحابه کافر دي یعنې خلافت عزیز هغو ته ونه سپاره ده ابوبکر او عمر او عثمان ته یې وسپاره ده علی ترتیب نو دوی غصب وکړو دوی ظلم وکړو عدوان او دښمني یې وکړه د علی رضوان کفر چې د دوی مذهب د درېیو کفرونو نه جوړ دی هغه دا چې دوی د الله تکذیب کوي په دې قرآن کریم کښې څنګه الله وایي چې قرآن کریم محفوظ دی الله وعده کړې ده چې قرآن کریم زه ساتم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون و انا له لحافظون څومره تاکیدات ذکر دي خامخا خامخا بالتاکید الله وایي دا قرآن محفوظ دی دا به نه بدلېږي دې کښې به تغیر تبدیل نه شي راتلی بیا څوک نه شي نمګړی کولی بالعکس شیګان وایي چې قرآن محفوظ نه دی قرآن دا اوس چې پاتې دی، یو ثلث پاتې دی، دوه ثلثه دوه برخې دا صحابو پټ کړی دی، دا صحابو ختم کړی دی، صرف یو ثلث یو برخه پاتې ده. البته شته دی مصحف دی د فاطمه رضی الله عنها شیعه وایي چې دلته یو مصحف دی یعنې قرآن دی د فاطمه رضی الله عنها وایي دا د فاطمې مصحف چې دی دا د دې قرآنکریم سره چې کوم دا سنیانو سره دی د دې درې چنده غټ دی حتی په شیعګانو کښې بعضې د دې امامان او غټ غټ علما د دوی ولګېدل او کتابونه یې ولیکل په دې نامه فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب یعنې دا ثابتول چې د الله رب العالمین په کتاب کښې تحریف شوی دی په قرآن کریم کښې تحریف شوی دی یعنې دا یې د هغه د دروغجن ګمان په مطابق چې دا قرآن کریم محمد دی د دې ډېره حصه صحابو پټه کړې ده او بدله کړې ده د امامت چې څومره ایتونه دي او د عزیز هو د هغې د اهلیبیتو چې څونه د امامت په حقله ایتونه او ټول پټ شوي دا فرقه فرقه د روافظو ده شته دی مشي یو کښې داسې فرقې وي لکه جهلیه چې هغې به علي رض په عثمان رض او په ابوبکر او عمر په دې باندې به یې بهتر ګڼه نو دا مبتدعه فرقه وه دا کافره نه وه خو هغه نن نه شته دی نن د زیدیو فرقه نه شته نن زیدې په اهلسنه والجماعت کښې شمېر دي هغه ځان ته شیه هم نه وایي روافظ نه وایي نو دا یاد ولرئ چې شیه خو مختلف فرقې وې هغه دور لاړو نن چې په عالم کې څومره شیه دي دا د خمیني د ذهن، د خمیني د افکارو او د خمیني د عقایدو یوه مجموعه ده. نن شیعه د خمیني په عقیده باندې چلېږي. نو ګوره په دې کښې ډېر نومز دی، ګوره ای اهل سنه، ای مسلمانانو، ای سنیانو، بعضې درباریان ملیان، بعضې جاهل ملیان، بعضې نواقف او غیر عالم ملیان چې صرف په سر یې پټکی پروت وي یا په سر یې دسمال دا چلوي، هغوی په حقیقت د روافظو نه دي خبر هغوی وایي چې شیعه خو ډېر ډلې دي څنګه ټول شیعو ته کافر ووایو شیعه ډېرې ډلې دي خو هغه ډېرې ډلې ختمې شوي نن په عالم کې ټول شیعهګان دا د خمیني مرتد او زندیق بچیان دي دا فقط روافظ دي دا شیعه نه دي دې ته جعفري هم ویل کېږي دې امامي هم ویل کېږي دې ته اثنا عشري هم ویل کېږي نن ټول شیعهګان د دایرې د اسلام نه خارج دي، په یو کفر سره نه، په کولو د ګڼو کفرونو سره او د دوی داسې فضیع فضیع او داسې ګبراهټ والا مسایل دي او عقاید دي د دوی چې راشه که تودېږې. الله رب العالمین دې زمونږ اورېدونکو ته دا همت ورکړي چې دا واوري او دا درس تر اخره پورې تعقیب کړي، د شیعو او د روافظو په کفر ځان پوه کړي. د دې روافظو نن د عالم اسلام کې چې څومره شیعه ګان اوسېږي د دې ټولو شیعو دا عقیده ده چې علي رضالله د ټولو انبیاو نه بهتر دی یعنې مسلمان هم داسې خبره کوي او د دوی خبره داسې ده اګر چې دوی ځان ته زورا و بهتانا و کذبا او عدوانا و ظلما ځان ته مسلمانان وایي دوی والله مسلمانان نه دي دا د عبدالله ابن سبا د یهودي بچیان دي دا د خمیني بچیان دي شوه عقیده دا ده چې علي رض د ټولو انبیاو نه بهتر دی د خمیني د اعوانو کمکیانو نه یو کس په خپل کتاب کې چې آیت الله سید عبدالحسین دستغیب ورته ویل کېږي د هغه کتاب دی الیقین په صفحه شپږ څلوېښت کښې چې کوم د دار التعارف بیروت لبنان مطبعه ده د نولس سوه نهه اتیا طبعه ده دی وایي په خپل کتاب کښې وایمتنا الاثنی عشر علیهم السلام افضل من جمیع الانبیاء باستثناء خاتم الانبیاء علیهم علیهم السلام وایي زمونږ دولس امامان د ټولو انبیاو نه بهتر دي سوا د محمد صلی الله وسلم نه اوس د محمد صلی الله وسلم سره په فضیلت کښې برابر دي او که نه محمد صلی الله وسلم کښې نه بهتر دی نو په دې کښې بیا د دې اختلاف دی او خمیني مرتد چې دا د اوسنیو شیعو اتفاقي امام دی، دی هم د دغې دولسو امامانو په باره کې داسې وایي، وایي، ان لهم مقاما لا یصله ملک مقرب ولا نبی مرسل، الحکومة الاسلامیة، دا د خمیني بل کتاب دی، صفحه دوه پنځوس کې او طبعا منشورات المکتبة الاسلامیة الکبری په دې کتاب کې په دغه دوه پنځوسمه صفحه کې الحکومة الاسلامیة صفحه دوه پنځوسم کې خمیني مرتض وایي، وایي زمونږ د ائمو دپاره زمونږ د امامانو دپاره داسې مقام دی داسې مرتبه ده درجه ده چې هغې ته یو ملک مقرب یعنې په نږدې فرشته مقربه فرشته نه رسي او نه ورته کوم نبي مرسل چې د الله د طرف نه کوم نبي را لېږل شوی هغه هم ورته نه رسېږي دا د خمیني عقیده ده یعنې د دولس امامانو داسې یو مرتبه او مقام او فضیلت دی چې هغې ته انبیا نه رسېږي هغې ته ملایک نه رسېږي او د شیعه ګانو اعتقاد کې چې خاتمة المجتهدین دی د شیعو په عقیده کې محمد باقر المجلسي چې ورته وایي هغه په خپل کتاب مرآت العقول دویم جلد صفحه دوه سوه نوي باب یې وضع کړی دی باب الفرق بین الرسول والنبي والمحدث هغې کښې وایي وانهم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو پام وراګرځوم لنډو خبرونو ته نن د دوشنبې ورځ وه د څوارلس سوه اته دېرش هجري کال د رجب دیارلسمه نېټه وه په پیل کښې هم د خبرونو سرټکي وحشي امریکایانو یو ځل بیا د خپلې ړندې بمبارۍ په لړ کښې د ملکي وګړو ژوند واخیست د جوزجان په درزاب سیمه کې د اسلامي دولت زمرو په مرتدینو برید کړی. د موصل په غرب کې په رافضي مرتدینو استشهادي عملیات شوي. په دیاله ولایت کې د دوه افسرانو په ګډون څو تنه مرتدین وژل شوي. اوس هم پوره خبرونه واورئ بسم الله الرحمن الرحیم د صلیبي ټلوالې په ړنده بمبارۍ کې یو ځل بیا دوه تنه ملکي وګړي شهیدان شول. پرون مازدیګر امریکايي بې پېلوټه الوتکې په هغه سپین ږیرو عوامو برید وکړ چې د خپل کور مخې ته ناست ول. په برید کې دوه تنه ووژل شول. د یادولو وړ ده چې دا په دې پېنځو ورځو کې شپږم برید دی چې په عامو مسلمانانو ترسره کېږي. د دغه پېنځه ورځنیو وحشي بریدونو په لړ کې لومړی برید د اکروز توغندیو و چې په یو کور یې ترسره کړ چې په کې وژل شوې یوه ښځه او یوه ماشومه لا تر اوسه د کور د نړېدلو دېوالونو لاندې دي او د پرله پسې بمبار له امله څوک نه شي کولای چې سیمې ته ولاړ شي. دوی برید یې په پټو کې په اوبه خوار بوختو درېیو کروندګرو تر سره کړ چې دوه یې ترېنه ووژل او یو بل یې ټپي کړ. درېیم یې په پېښې سیمه کې په یو کور تر سره کړ چې څلور تنه یې ووژل او یو یې ټپي کړ. څلورم یې په وچ کوټ کې د عامو مسلمانانو د سپرلۍ په هغه موټر تر سره کړ چې شپږ تنه په کې سپاره ول. پېنځم برید په ګورګورۍ سیمه کې په یو دوکان وکړ چې درې تنه عوام یې ووژل او شپږم یې هم پرون مازدیګر هغه و چې دوه سپین ږیري عوام یې د خپل کور مخې ته شهیدان کړل خو د دغه ټولو عوامو وژنه لا تر اوسه نه رسنیو او نه هم په نوم مسلمانانو کوم غبرګون ښودلی. دا زرګونه عوام ځکه رسنیو او دې مرتد حکومت ته عوام نه ښکاري چې د خلافت د تمکین په ساحه کې ژوند کوي، نه د اسلامي خلافت مجاهدینو سره تړاو لري او نه یې هم د دغه مرتد حکومت په ضد کوم اقدام کړی، خو ګناه یې یوازې همدا ده چې اسلامي خلافت د تمکین په ساحه کې د اسلامي شریعت په سیوري کې خپل ورځنی کاروبار مخته وړي. ځکه یې نو په وژنه هېڅ ډول غبرګون نه تر سترګو کېږي، خو ان شاء الله د اسلامي دولت مجاهدین به د دغه بې دفاع ماشومانو او زنانو غچ ډېر ژر واخلي، چې بیا به تاسو وګورئ چې د دې مرتدو چارواکو پوزې به له غوسې وپړسېږي او د دغه مزدورو رسنیو له خولو به بیا ځګونه روان وي باذن الله. دا چې امریکایي وحشیان او د دوی مزدور مرتد افغان کمانډویان ولې په خپلو ړندو بمباریو کې بې درېغه د عوامو وژنې ته مخه کړې، په دې اړه د اسلامي دولت د یو مشر مجاهد سره غږېدلي یو، مرکه یې د خبرونو اورېدو وروسته مه هېروئ. تېره شپه د افغانستان په غرب جوزجان درزاب سیمه کې د اسلامي دولت زمرو په افغان مرتدو عسکرو برید کړی چې لله الحمد نهه تنې یې وژلي او پېنځه تنه یا ژوندي د اسلامي دولت د زمرو په پنجو کې کېوتي. مجاهدینو ته وسله او مهمات هم په غنیمت په لاس ورغلي او په بټي کوټ منطقه کې هم د اسلامي دولت د مجاهدینو له لورې د ځای په ځای شوي ماین د چاودنې په پایله کې د مرتدو پولیسو یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د یادولو وړ ده چې تېره ورځ هم د اسلامي دولت زمرو په یو ورته برید کې په غني خېلو سیمه کې د دښمن پلې ګزمې ته مرګ ژوبله اړولې وه. د موصل د شمال غرب څخه خبرونه وايي چې د اسلامي دولت یو استشهادي ورور خپل د چاودېدونکو توکو ډک موټر په قراب لوح سیمه کې د رافضي مرتدینو په منځ کې اچولی چې د یو همر په شمول یې ګڼ مرتدین د اور په لمبو سېځلي. دویم استشهادي ورور په ریحانیه العلیه قریه کې د مرتدینو په پنډغالي برید کړی چې د ګڼ دودونو تر څنګ یې د دوی نظامي وسایط هم له منځه وړي او په همدې سېمه کې د څو ماینونو د چاودنو په پایله کې د دښمن دوه همر او دوه عرادې نور نظامي وسایط هم له منځه تللي او مرتدینو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ولله الحمد والمنه دا په داسې حال کې ده چې د ابو سعود العراقي تقبله الله په نامه د اسلامي خلافت یو بل استشهادي ورور د بادوش په منطقه کې د مرتدینو په پنډغالي برید کړی چې یو شمېر مرتدینو ته یې مرګ ژوبله اړولې او تر څنګ یې یو روسې ټانک هم له منځه وړی. په همدې حال کښې د الیرموک په منطقه کښې د اسلامي دولت د زمرو او مرتدینو تر منځ په نښتو کښې د دښمن دوه تنه وژل شوي او یو شمېر نور یې زخمیان دي. او په درېیو کورونو کښې د ځای په ځای شوو چاودېدونکو توکو د چاودنې له امله ګڼو مرتدینو ته مرګ ژوبله اوښتې. خبر زیاتوي چې په ریحانیه منطقه کښې د یو ماین د چاودنې له امله هم اووه تنه مرتدینو ته مرګ ژوبله اوښتې او د المطاحین په منطقه کې د موش کراکټ د برید په پایله کې یو امریکایي ابرامز ټانک د اور د لمبو خوراک شو. هېره دې نه وي چې همدا یو موصل دی چې په یوه سر کې روسي ټانکونه د د زمرو مجاهدینو په لاس ټوټه ټوټه کېږي او په بله برخه کې امریکایي ابرامز ټانکونه د اور د لمبو خوراک کېږي ولله الحمد والمنه. همداراز د اسلامي دولت ثقیله کتیبې د راس الجاده په منطقه کې د دښمن په پوستو د اسپېجناین او کاتیوشا راکټ او هوان درانه بریدونه کړي چې په پایله کې یې د دښمن درې پوستې په مکمل ډول تخریب شوي او ګڼې مرمۍ یې د دښمن په غونډه هم لګېدلي او په یو بل خبر کې راغلي چې د اسلامي دولت د هوایي دفاع کتیبې د موصل په ښۍ خوا باب الطوب الریحانیه منطقو کښې د دښمن دوه څارګرې الوتکې را نسکورې کړي ولله الحمد والمنه او د موصل په مختلفو سیمو کښې د وحشي ړانده امریکایي بمبار په لړ کښې دیارلس تنه عام مسلمانان وژل شوي او نوي تنه نور ژوبل دي چي اکثره قربانیان کوچني معصوم ماشومان او زنانه دي. د تکریت څخه راغلي خبرونه وایي چي د اسلامي دولت ښاري شاه زلمیو د کسار الحمداني په نامه د عراقي ځواکونو یو جاسوس وژلی او اسلامي دولت ثقیله کتیبې د الدبس په منطقه کښې د دښمن پوستې د ملي متري توپ په مرمیو وویشتلي. د دیاله ولایت په الداینیه منطقه کې د ماین د چاودنې له امله د دښمن یو نظامي موټر سره د سپرو سرتېرو له منځه تللی او په المجاریه منطقه کې هم د یو ماین د چاودنې په پایله کې د درېیو عسکرو په ګډون دوه مرتد افسران وژل شوي او موټر یې هم په بشپړ ډول له منځه تللی. د مخمور په شرق کراو قریه کې د اسلامي دولت د زمرو په یو برید کې د دښمن یو افسر او یو سرباز وژل شوی او یو بل عسکر یې ټپي دی. او د تیراندازانو په برید کې دوه تنه مرتدین وژل شوي او یو تن ژوبل شوی دی. د اسلامي دولت مجاهدینو د شنقاط په جنوب کې د دښمن یوه څارګره الوتکه را نسکوره کړې او ثقیله کتیبې د دښمن پوستې په هوا ویشتلې چې ډېری مرمۍ یې په هدف لګېدلي. د رقه په شرق الکرامه کې هم ثقیله کتیبې د دښمن په پوستو د اسفجناین موشک او هوا ان بریدونه کړي چې د لوی الله په فضل ډېری مرمۍ یې په هدف لګېدلي. د الانبار ولایت الملعب په منطقه کې د یو ځای په ځای شوي ماین د چاودنې پر مهال د دښمن درې تنه وژل شوي او یو نظامي موټر یې هم تخریب شوی او د اسلامي دولت ثقیله کتیبې د فرات ولایت د الحدیثه ښارګوټي په سکرا والخستا منطقه کې د مرتدینو پوستې په غټه اسلحه ویشتلې خو وروستی خبر دا چې د الخیر په غرب کې د دښمن یو غولپیکر ټانک په هدایت شده راکټ له منځه تللی او د حلب ولایت الفتح ښارګوټ شمال لور ته الجراح هوایي ډګر سره نږدې هم د اسلامي دولت زمرو یو روسې ټانک په هدایت شده راکټ له منځه وړی. قدرمنو اورېدونکو دا و دې مهال خبرونه له ملتیا مو مننه والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الانغماسيين ويا بواسل الاستشهاديين ويا سرايا الاقتحاميين يا طلاب الشهادة والحسنى وزيادة يا سعاة إلى الجنان والرضوان انطلقوا على بركة الله فإن الحرب حربكم حولوا ليل الكافرين نهارا وخذبوا ديارهم دمارا واجعلوا دماءهم أنهارا يوزن بيعتر خالد دولة تيكي دا تیارونه عوامو ته ګوت څنډنې کوي، پاڼې غورځوي چې تاسې د دې سیمو نه ووځېږئ، ووژل شئ. دا د بشریت تش په نامه دعوه داران دوی نو عوام هغه چا ته وایي چې د دوی قانون مني، د دوی کفر مني او د دوی طاغوت ته تسلیمي ورکوي. هغه چې ازاد عوام دي چې نه مجاهدینو سره تړاو لري او نه حکومت سره خپل کاروبار کوي هغه دوی ته عوام نه ښکاري، د هغې وژل هم ورته روا دي. نو په دغه مسایلو باندې د یو مجاهد ورور سره بحث لرو. شیخ صاحب تاسو ته سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وړاندې کوم. وعلیکم سلام ورحمة الله وبرکاته شیخ صاحب لکه څنګه چې مې پیل کې یادونه وکړله اوس چې د دوی صلیبي ټلوالې وحشت ته چې ګورو ډېری تمرکز نو دوی د بمبار په لړ کې د کورونو په ویشتو باندې کوي او دوکانونه ولي کورونه ولي موټرې ولي چې دا یې څرګندې بېلګې دي په وچ کوټ کې موټر وویشته شپږ کسان یې پکې شهیدان کړل په همدغه څلور پېنځو ورځو په لړ کې همداراز په پېښه کې یو کور ویشت، څلور کسه یې شهیدان کړ، یو یې زخمي کړ، همداراز په اوبهخور باندې بوخت دهقانان یې وویشتل او د دې تر څنګ په شډل دته منطقو کې یو کور وویشت، زنانه او ماشوم په کې شهیدان شول، هماغه شان خاورو کې پراته دي دا ټول کورونو واله، په ګورګورې کې یې دوکان وویشت، هغې کې درې عوام مسلمانان شهیدان کړل او دا نږدې همدا پرون بیا یې په یو برید کې چې دوه سپین ږیري مشران وو د خپل کور مخې ته ناست وو هغه یې وویشتل شهیدان یې کړل ټوټه ټوټه یې کړل د دغه بریدونو نه د دوی هدف او موخه څه ده او دوی ولې سره د بشریت د دعوو سره سره دوی د عوامو وژنې ته دومره زور ورکړی دی او دومره شور یې ورکړی دی او دی چې کله د خلافت اسلامي کوم خطونه چې دي او په کوم ځای کې الحمدلله کتیبې پرتې دي او کوم د خلافت اسلامي سرحدات دي نو هغه ځي کې الحمدلله د خلافت اسلامي مجاهدین دې ورته چې په منظمه طریقه باندې ورسره جنګ کوي او الحمدلله ډېر تلفات ورته د الله په مدد سره واوښتل نو د دغه جنګ نه دی الحمدلله قاصره شو ځکه چې مخامخ جنګ باندې دی ډېر سخت چې دی نه مردار شو او ډېر تلفاتو ته واوښتل د دوی ویمبیانې او ټینکونه د ماینونو ښکار شو نو اخر دی بس په عام مسلمانانو باندې شروع وکړل او خطونه یې دی ځای په ځای باندې واچل او عام مسلمانان چې دی نو په هغه باندې بمبار وشروع کړی لکه څنګه چې تاسو وویلې ګورګورۍ کې وچ کوټ کې او دغه شانتې پېښه کې په نور ځایونو کې عام مسلمانان هغه یې دغه کړل دا وویشتل یو طرف ته خو امریکا دا وایي چې مونږ په ټوله دنیا کې داسې یو ټکنالوژي جوړه کړې ده او زمونږ نه اینچه شی چې دی نو دا نه ورکېږي او مونږ په دې کې تمیز کولی شو دا پېژنو خو بل طرف ته عام داسې یو ړندې بمبارۍ چې دی نو هغه شروع کړي دي چې ډېر زیات چې دی عام مسلمانان په دې کې شهیدا کړل نو دې اخرنۍ او صرف وجه دا ده یوه چې لکه دا خلک الحمدلله د یو شکست سره مخامخ دي تېښتې سره مخامخ دي او په صرف یو وحشت خورول غواړي او داسې یو وېره په دې خورول غواړي چې بس عام بمبارونه شروع کړي او عام خلک چې دی نه هغه ووژني او د خپل شرم د پټولو دپاره بس دا ترتیب چې دی نه هغه دیو شروع کړی دی د کابل ورځ دیو په پېښه کې عام مسلمانان ووژتل بیا چې د دیو د د مشرقي زون کوم ویاند دی د داخلي دې مرتدو هغه دا وویلې چې په دې په هوایي عملیاتو کښې مونږ دومره داعش وسله وال چې دی نه هغه ووژل نو دا ټول ښکاره دروغ دي او دا ټول خلک یې چې دی نه هغه ګوري او دغه شان د عام مسلمانانو کورونه بمباروي په هغه باندې چې دی نه بمونه را اچوي په هغه باندې د جټ نه بمبار کوي کروز مزایل پرې را اچوي په ځای د دې چې خپلو زرګونو رسنیو نه د دې اعلان وکړي چې تاسې عوام ووځئ یا په پیل کې اعلان وکړي نو یوه میاشت وروسته چې عوام ښه ډېر ووژني لارې بندې شي بیا دا اعلانونه کوي او بیا نو په پټه یې کوي او د طیارو نه په پټه خطونه ګزارئ او عوامو ته ګواښونه کوي چې تاسې خپل کورونه خپل مالونه خپل جایداد پرېږدئ ځکه چې دوی دغه وحشیان چې دي دلته کفري نظام او دیموکراسي تطبیقول غواړي او د الله شریعت او د الله قانون او د الله نظام له منځه وړل غواړي نو ځکه تاسې دا ساحې پرېږدئ او خپل مالونه او خپل وطن او کلی او ولس پرېږدئ او نورو سیمو ته لاړ شئ په پټه باندې د طیارو نه د دې شیانو د کاغذونو ګزارول او عوامو ته داسې ګواښ کول دا دا نو د بشردوستي ده او که جنایت دی او د دې کښې د دوی څخه څه هدف تاسې ګورئ چې په غلا او یو ډول په پټه باندې دوی دغه شان دغه تبلیغاتي یو ډول وېره او دهشت خپروي خو لېکن په دېو کښې هغه کم غېرت او کم هغه شعور او کمه بېداري کمه جذبه هېڅ نه راپورته کېږي چې واقعي دا بمونه دی پرې اچوي دا خلق خو د دېو سره نه په خط کښې وو د دېو خطونه معلوم دي د دېو د جنګ ځای چې دی نو هغه معلوم دی نو په کار دا ده چې دا ځان سره دومره د ټېکنالوجۍ سره راغلې ده او دومره بمبارونو سره راغلې ده خو په دغه خط باندې د خپل پوځ چې دی نو کوز کړي او په دا خط باندې دی مخامخ چې دی نو دغه مجاهدینو سره دی چې دی هغه جنګ وکړي بلکې هغه چې عام مسلمانان هغه د امن او د خوشحالۍ زندګي تېروله چې الحمدلله هغو ته یو امن و هغو ته یو اطمینان و خپله چې نه مزدوري کوله خپل کاروبار یې کوه خپله ذمهدارۍ کوله بس هغه دوی وغوښتل او هغه چې دی نه شهیدان کړل واقع د تاسو د شام مسلې ته اشاره وکړل هلته دوی په دې هدف باندې په دې پار هغوی اډه په کروز مزایلو باندې ولي چې دوی د بشریت په وړاندې جنایت کړی دی او دوی ګاز استعمال کړی دی خو دوی په موصل کښې چې کوم ګاز استعمال کړی هغه ورته بیا نه ښکاري او هغه بیا دا میډیا نه را اخلي ځکه میډیا ټوله د غرب په تسلط کښې ده واک کښې ده نو دغه خلکو ته په یوه شکل باندې ځان بشرپال او بشردوسته معرفي کوي او په خپله د بشر سټه یې وویسته په خپله که فاسفور سپین ګاز استعمالوي په موصل کښې استعمال کړه په مجاهدینو باندې په عوامو باندې خو الله عز وجل هغه په ویډیو کښې شته دی مسلمانانو به لیدلي وي چې هوا راوسته او بېرته د دوی په فوج باندې هغه ګاز ورغی او دوی په هغه ویډیو کښې نو استفراق کوي او لګیا دي او ګډ وډ پراته دي نو دا الحمدلله د مجاهدینو الله تعالی حفاظت او نصرت کوي هر وخت دوی که څه کوي دوی ته روا ښکاري او دوی اوس که د عوامو دغه کلاګانې چې په په یو شکل باندې ځان بشرپال او بشردوسته معرفي کوي او په خپله د بشر سټه یې وویسته په خپله که فاسفور سپین ګاز استعمالوي په موصل کې استعمال کړه په مجاهدینو باندې په عوامو باندې خو الله عز وجل هغه په ویډیو کښې شته دی مسلمانانو به لیدلي وي چې هوا راوسته او بېرته د دوی په فوج باندې هغه ګاز ورغی او دوی په هغه ویډیو کښې نو استفراق کوي او لګیا دي او ګډ وډ پراته دي او نو دا الحمدلله د مجاهدینو الله تعالی حفاظت او نصرت کوي هر وخت دوی که څه کوي دوی ته روا ښکاري او دوی اوس که د عوامو دغه کلاګانې چې په له سلګونو کلي غټې غټې برجورې کلاګانې یې هوارې کړې په دې ټنونو بمونو باندې باغونه یې هوار کړل ورته فصلونه یې ورته له منځه یوړل خو یوه رسنۍ یوه راډیو په دې باندې څه نه وایي چې دوی عوام ووژل دوی د عوامو کورونه ویجاړ کړل دوی چې دی په دې بمبارونو کښې د عوامو باغونه له منځه یوړل دوی په د عوامو مالونه څاروي له منځه یوړل، یوه راډیو یو خبره په دې برخه کې رسنۍ نه کوي، خو که په مقابل کې د اسلامي خلافت مجاهدین هغه څوک چې د دغې امریکې ټوپکې غاړې ته پروت دی او د دغې امریکې د دغه وحشت حمایت کوي او د دغې امریکې ملاتړ ورسره دی هغه هغه بیا دوی عوام شمېري که هغه هماغه د هغې عام کس چې موږ ته پاڅون کوونکی دی دوی ځان د دوی عسکر دی او دوی بیا عوام اصطلاح ورته کاروي که د هغې یو کور د مجاهدینو له خوا وسوځول شي یا هغې ته د دې خپل جرم سزا ورکول شي نو بیا ټولو رسنیو غلبله جوړه کړې او بلوا یې جوړه کړې چې لنډ مثال یې څه موده وړاندې په کوټ کې چې څو کورونه و د پاڅون کوونکو د اربکیانو چې د سپای په سیمه کې پاڅون مات شو هغه کورونه هماغه شان مجاهدینو سلامت پرېښي وو هېڅ قسم تاوان یې ورته نه و رسولی دغه سرکونه پاخه سرکونه پلونه مجاهدینو همدغه شان سلامت پرېښيست تاوان یې ورته نه رسوو چې دا عام المنفعه دغه دي او دې ته د مسلمانان ترېنه فایده اخلي او خو د هغه بیا هم دغه پاڅون کوونکي هغې ته یې هم ونه لېدل مجاهدینو هغه ترحم ته بیا د امریکایانو سره یې لاس یو کړ او دغه خپلو کورونو تر لاسه کولو لپاره د شریعت په سوري کښې نه راتلل د امریکې په زور راتلل نو مجاهدینو یو څو محدود کورونه چې هغه بېخي مجرم خلکو هغه یې وسېځل نو رسنیو پرې یو غلبله جوړه کړله یو بلوا یې جوړه کړله خو اوس چې امریکا دومره په وحشت باندې بسته ټول کلي چې په سلګونو کلاوې یې ویجاړې کړې په دې کروز مزایلونو کښې په سلګونو باغونه یې له منځه یوړل څاروي یې له منځه یوړل عام مسلمانان ماشومان زنانه یې شهیدان کړل د خاورو لاندې په ډېریو کښې پراته دي دا رسنۍ پرې چوپ دي هېڅ هم نه وایي د دې علت تاسو څه ګورئ چې ولې رسنۍ په دې دې وحشت او بربریت څه نه وایي همداراز دغه مسلمانان ولې په دې مسایلو باندې چوپ دي هېڅ غږ نه پورته کېږي چې خلافت د تمکین په ساحه کښې چې هر وحشت او بربریت وشي د دوی لخوا نه رسنۍ پرې چوپه خوله دي مسلمانان چې ځان ته وایي هغه پرې چوپه خوله دي هېڅ قسم عکس العمل نه ښيي، هېڅ ډول غبرګون نه ښيي، دغه وېره ده، ډار دی او که نه د ایمان کمزوري ده، تاسې څه فکر کوئ، څنګه یې ارزوئ؟ نو دا خو ښکاره خبره ده چې عزام صاحب موږ ته چې کوم دین راغلی دی او که چې هغه قرآن او سنت دی چې په دغه دین باندې زموږ په دغه دین کښې عزت دی او په دغه دین باندې موږ خپل عزت ته چې دی هغه رسېدلی شو او څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي که تاسو پرېښودو نو تاسو به ذلیله شئ. او د ذلت سبب چې دی نه مخامخ شئ همدغه وجه ده چې نن ګوره دا ټول دی مني چې ګوره دا امریکایان دي او دا د کومې دنیا نه راغلي دلته کښې او د افغانستان خپل خلک چې دی نه دا نه دی خو نن د افغانستان ټول واک او اختیار چې دی نه هغه دی اده کړی دی دا اخیستی دی که په امریکا کښې د دیو یو کس چې دی نه هغه ووژلی شي او یو معمولي کس هم لکه تېر تېر وخت کښې که خیال دې کلی نظام صاحب چې دی د ځنې حملې په دې باندې وشولې دیو تقریبا دا په نوم اسلامي ملکونو په دې ټولو پابندي ولګوله دا یې پرېښودل نه د سره دغه ته امریکې ته خو بل طرف ته چې دلته راغلي دي او بس دا نومونه یې ورکړي دي یو له نوم د ترهګر ورکړی دی او بل نه نوم د پلاني ورکړی دی په دې طریقه باندې دا ټول مسلمانان چې دی نه دغه کوي دا شهیدان کوي او په دې طریقه باندې د مسلمانانو چې دی نه دغه تخریب کوي او کومې رسنۍ چې دي نو یقیني خبرې دي چې لکه دا ازادې نه دي بلکې دا غلامې رسنۍ د هغو دي هم د هغو لسپیکرې دي دا او د هغو چې دی نو دا سترګې دي هم د هغو دپاره دا دغه کوي دا تبلیغات چې دی هغه کوي او هغوی د هغو د طرف نه باقاعده دې ورته چې دی نو دغه دغه ورکولی کېږي پروګرامونه ورکولی کېږي که واقعي دی ازاد وی نو خامخا په دې کښې به دېو معلومات کړی وی دا حالات به یې چې دی نه معلوم کړي وی چې دا څه حالات روان دي او په دې کښې دا کوم مسلمانان چې دی نه دا عام مسلمانان دغه ووشتل شو د دېو کورونه چې دی نه هغه ووشتل شو او د دې په خلاف باندې به یو اواز چې دی نه دا ښکلی به دا اوچت کړی به وی خو پته لګي چې دا ټوله چې دی نه هغه یوه خبره ده نو عام مسلمانان دې په دې باندې چې دی نه هغه نه دوکه کېږي چې یاره دا خبرې چې دی نو عامې رسنۍ نه رالي او یا چې دی نو عامې رسنۍ چې کوم څه وایي هم بس چې دی نه هغه دغه دي نن هم دا رسنۍ هم د دېو دي او د دېو وجه بیا یعنې شیخ صاحب په دې حالاتو کښې د رسنیو خباثت او رذالت او د دوی هغه ارتداد لا ښکاره او څرګند شو ځکه چې دوی د د دې مرتد حکومت د ویان خبر راخلي چې عوام ښایي چې دا مونږ داعشیان ووژل او بیا د عوامو خبرې د راډیو نه نشرېږي د خلافت غږ راډیو نه او د هغوی ژړا فریاد او شور نشرېږي خو د هغې په خبره باور کېږي او د خلافت غږ راډیو نه چې کومې خبرې نشرېږي دا غبرګون بیا دا رسنۍ نه راخلي یعنې دا ورته اجازه نه شته دی دا د همغوی رسنۍ دي او د همغوی دپاره کار کوي او دوی باور پوره د لاسه ورکړی دی انشاءالله نو دا خو یقیني خبره ده چې لکه دی بندې دي دی ازادې نه دي بلکې دی چې دی نو باقاعده هغه تبلیغات کوي هغه خبرې کوي چې یو ځل یې دی پاس کړي دی وګوري او د هغه مطابق دی خپل چینلونه چې دی هغه چلوي د هغه مطابق دی خپل رپوټونه چې دی هغه چلوي دی صرف د خپلې ډالر سره او د خپلو روپو سره کار دی که د یو عام مسلمان اینه توی شي خیر توی دي شي که د یو عام مسلمان کور وران شي خیر وران دي شي خو دی چې دی نه به صرف د خپل ډالر او د روپو سره چې دی هغه کار دی دې قصې سره کار نه شته چې د یو مسلمانانو فریاد خلکو ته چې دی هغه ورسوي عامې دنیا ته او خپله داسې یو ذمواري ادا کړي چې د هغه عکسونه، د هغه تصویران، د هغو هغه ظلم، ستم، بربریت هغه ټولې دنیا ته چې دی دغه کي دا وښيي، بلکې د یو عام د نوکر په شان دی او د غرب د یو نوکر په حیث باندې بس هغه خپله ذمه واري چې دی هغه سرته واخد دی. روانو حالاتو په اړه شیخ صاحب که تاسو اورېدونکو ته معلومات ورکوئ چې دوی په ډېر غرور او تکبر او د ډېرې مجهزې ټکنالوژۍ سره راغلي دي او په د اسلامي خلافت د تمکین په ساحه یې نو پراخه هوایي بریدونه پیل کړي دي، د جېټانو نه، همداراز د هلیکاپترو نه، د ډرون طیارو نه، د چارمشینوو نه، د بي باون نه، د کروزو په واسطه باندې مسلسل پر له پسې بمبار روان دی او یوازې نو په یو ساعت کې دوی تقریبا سل بریده کوي او بیا هم د اسلامي خلافت مجاهدین خپل استقامت او ثبات له لاسه نه ورکوي. د مجاهدینو د ثبات او استقامت په اړه اورېدونکو ته تاسو کوم ډاډ ورکوئ او همداراز څه علت دی چې مجاهدین د دغه دومره وحشت او بربریت په مقابل کښې الله تعالی ورته داسې ثبات او استقامت ورکړی دی او قوي او کلک ولاړ دي د دې علت تاسې په څه کښې ګورئ څنګه ارزونه کوئ نو دې کښې خو اعزاز صاحب داسې ده چې یقیني دی راغلي دي او دغه جنګ ته او د ډېر سخت چې دی نو بمبار کوي او تقریبا وختي یو ملګري وویل چې خلک تماشو ته هم راځي ځای په ځای د پوستو شا ته ولاړ وي چې بس نن به داعش ختمېږي او دی په اصطلاح او سبا به چې دی نه ختمېږي خو الحمدلله یو طرف ته د دې اله راغلی دی او په دې باندې دې اعتماد کړی دی چې بس دی به ختمېږي او بل طرف ته انشاءالله زمونږ چې کوم اله دی او زمونږ کوم رب دی چې د هغه دپاره مونږ راپاڅېدلي یو نو هغه ډېر قوي دی او هغه ډېر مضبوط دی او زمونږ دا یقین دی چې زمونږ رب انشاالله زمونږ مدد کړی هم دی او نور به هم زمونږ چې دی هغه مدد کوي او دا دوی چې د دوی دا کوم اله چې دوی ورته ګوري او د دوی دې سامانونو ته ګوري دا زمونږ د اله او زمونږ د رب په کنټرول کښې دي دا هر څه او انشاالله الله وشرمول الله چې دی هغه ذلیله کړل او ډېر زر به انشاالله دی دا خپل شکست چې دی هغه تسلیم کړي اوس هم تقریبا چې دی اندازتاً تسلیم کړی دی او الحمدالله د مجاهدینو په دې جنګ کښې نظام صاحب چې د خلافت اسلامي عسکري قوت څومره مضبوط شو نو کېدای شي که دا جنګ په موږ باندې نه وی راغلی دومره چې دی له موږ نه قوي کېدلي بلکې په دې کښې داسې یو قوت او داسې یو تجربو ته ملګري ورسېدل چې مخکې چې دی نه دا نه وو او د داسې یو عزمونو او ارادو سره پاڅېدل چې مخکې دا ارادې نه وې نو ډېر زیات چې دی نو دې په دې جنګ کښې نقصان وکړو او د داسې یو جذبې زمونږ چې دی نو راوچتې کړلې چې انشاالله انشاالله مونږ خو د دې خلکو په ویل د امریکې داسې بمبار دی او د امریکې داسې جټ دی او د امریکې داسې یو دغه دی هغه خپل روب یې ختم کړو هغه خپل روب یې ختم کړو چې امریکا نو یقیني خبره ده چې د دې نه دی په جنګ کښې مو لیدلی شو په مخامخ جنګ کښې مو لیدلی شو الحمدلله دلته کجرېن هغه رال او اوس ورته مجاهدین ښه برابر دي الحمدلله او انشاءالله انشاءالله چې هغه دې ورته پسې بنسونو ته ورنوتل او څومره تلفات مونږ ته رسېدل په هغه باندې او څومره په هغه باندې مونږ تکلیف را ته رسېدو اوس بېخي تکلیف چې دی نه شته بس یو د ماشین ډز باندې کېږي او الحمدلله چې بس دې ورته هغه سزا چې دی نه الحمدلله شیخ صاحب تاسو د خلکو یادونه وکړه دا بس فقط یو څو محدود خلک دي او همدغه د معمولاً هغه پاڅون کوونکي دي چې د دې امریکایانو د بمبار شا ته ولاړ دي او د دې کروز بمونو او دې ټنونو بمونو ته چکې وهي چې یعنې دا د دوی په اصطلاح داعش ختم شو خو نور الحمدلله عام مسلمانان چې دي هغه د دغه عملیاتو نه وروسته د هغوی ذهنونه او فکرونه خلاص شول هغوی په دې باندې پوه شول چې دا د کفر او اسلام جنګ دی هغوی په دې پوه شول چې اسلامي خلافت مجاهدین څوک دي او مکمل مونږ لله الحمد کومې رابطې چې دي او د لاندې ځوانان او ولسونو کښې چې کوم کوم یو یو پټ خاموشه زلزله چې ده نو د دې د دې تاثر مونږ در کوو الحمدلله او انشاءالله دغه عملیاتو ډېره زیاته فایده په معنوي لحاظ وکړل او خلک یې را ویښ کړل خلک را بیداره شول خلک دغه کروزونه ګوري خلک دغه جېټان ګوري چې دوی په سرونو را تېرېږي او دلته دومره په زرګونو بمونه غورځوي او بیا هم د اسلامي خلافت د مجاهدینو هغه ثبات استقامت ګوري نو دا په خپله د الله تعالی یو نصرت او حفاظت ګوري مجاهدینو سره دا په خپله د اسلامي خلافت د حقانیت یو څرګندې بېلګې دي ثبوتونه دي دغه یو څو لنډغر چرسیان قاچاقبر چې دي چې د دوی د دې بمونو شا ته ولاړ او چکې وایي او خپل د امریکې اله ته په تمه دي چې دوی به ورته ګینې دا مامند ازاد کړي نو انشاءالله دا خوبونه یې دوی اوبو ته ووایي زموږ رب چې دی موږ سره دی او انشاءالله دوی به نو په دې لاندې ساحو کښې مرام ونه کړي دوی دې دا فکر نه کوي چې د امریکې د دغه بمبارونو او د امریکې د طیارو د سیوري لاندې به دغه پاڅون کوونکي ګینې نجات ومومي انشاالله دوی دې په دې پوه شي چې ستاسو دغه د امریکایي بمونو ته چکې وهل او خوشحالۍ کول به انشاالله تاسې ډېر زر وژړئ او دغه امریکایي طیارې به څلېرویشت ساعت او میاشت په میاشتو باندې ستاسې په سر نه ګرځېږي تاسې چې هر چېرته یاستئ او بېل بېل یاستئ او په هر ځای کښې یاستئ انشاالله تاسې به ټارګېټ کېږئ له دې وروسته ستاسې دغه خوشحالۍ او دغه چکې وهل به دا به ستاسې په ژړا او ویر بدلېږي انشاالله او شیخ صاحب که په اخره کښې عامو مسلمانانو ته د اسلامي خلافت د تمکین د ساحې نه کوم ډاډ کوم پیغام ورکوئ مومینو ولسونو ته د دغه عملیاتو په اړه چې په اسلامي خلافت باندې ولې په ټوله نړۍ کې صلیبي ټلواله را ټوله شوې ورسره دغه شان ځایي مرتد طاغوتي حکومتونه ورسره یو ځای شوي دي د دې علت څه دی او د دې په وړاندې د اسلامي خلافت دریځ او موقف څه دی او په اخره کې کوم پیغام ورته لرئ بس موږ دا وایو چې امریکا موږ ستا نظام نه منو ستا رضا چې دی نه غواړو او ستا نه چې دی نو موږ نه یېرېږو زموږ رب بس بل دی ته د الله دښمن یې د دې په وجه بس ته زموږ چې دی نه دښمن او ستا د قانون نه ستا د ملګرو نه ستا د نظام نه زموږ مکمل چې دی نه برات دی څنګه چې ابراهیم علیه صلات وسلام چې دی نه برات کړی او څنګه چې ابراهیم علیه السلام ویلي چې تر هغه وخت پورې به زموږ او ستا دښمني تر څو پورې چې په یو الله ایمان نه یې راوړی دیو ته مونږ دقه ویو چې تر هغه وخت پورې به زمونږ او ستاسو ان شاء الله چې دی نه دا دښمني دا جنګ چې دی نه دا روان وي دا نه چې دوی وایي چې د حمزه په نوم دا عملیات دي او میاشت او دوه او درې د دیو عملیات د دوه درې میاشتې او زمونږ عملیات ان شاء الله ټول عمر دي او دا نه چې بس تاسو عملیات ختم کړه ګنې مونږ به چې دی نه بس په دې باندې څه شو او دا به شو الحمدلله د جنګ جنګ کې به زمونږ خپل پلانونه پروګرامونه ان شاء الله چې دی نه دا روان دي او ان شاء الله ان شاء الله دیو ته مونږ دا چیلنج ورکوو چیلنج ورکوو چې ان شاء الله پته به چې دی نه هغه لګي چې میدان به چې دی نه هغه تاسو وړئ او که د الله جل جلاله په مدد چې چا تکیه کړې ده چې میدان چې دی نه هغه وړي او یو طرف ته ان شاء الله زمونږ اله دی چې هغه باندې د هغه دپاره مونږ را پاڅېدلي یو او د هغه دپاره مونږ جنګېږو او مونږ چې دی نه د هغه نه دا سوال کوو چې ته زمونږ مدد وکړه او بل طرف ته ستاسو اله امریکا ده هغه ته سوال کوئ چې چې د خلافت اسلامي مجاهدین چې ختم کړي کوم کفار او تواغیت چې ورته سوال کوي نو ان شاء الله دا ته مونږ په یقین سره وایو چې انشاءالله ستاسو اله به شکست خوري او خوړلی دی انشاءالله او مونږ الحمدلله د اسلامي خلافت مجاهدین قوي دي مضبوط دي او الحمدلله د خراسان ګوټ ګوټ ته رسېدلي پرون به تاسو خبر شوي وئ چې په الحمدلله په جوزجان ولایت کښې عملیات چې دی هغه روان شوي او دغه شان په نورو ځایونو کښې الحمدلله چې دی په هر ځای کښې دي که دی په دې سوچي چې بس مونږ دا یو ممن دی که زمونږ انشاءالله یو ماشوم چې دی نه ژوندی یو ماشوم نو ان شاء الله چې دی نو هغه به بیا دا کار روانوي او دوی به په ارام چې دی نو شپه چې دی نو هغه تېره نه کړي ان شاء الله او عام مسلمانان دې ښه مطمئن اوسېږي او ښه دې چې دی نو په دې باندې کامل یقین وکړي چې هغه څه به کېږي چې کوم زموږ رب چې دی نو مقرر کړي لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا مونږ ته به هغه څه راځي چې کوم زموږ دپاره زموږ رب چې دی نو مقرر کړي که دی دا ټوله ټېکنالوجي او ټول جازونه راولي او په دې بمبارونه چې دی نو هغه شروع کړي نو هغه څه به کېږي چې کوم زموږ رب چې دی نو مقرر کړي که ژوندي وو نو بس امریکا او د هغه ملګري یې دعوا وي چې تر مرګه پورې ان شاءالله چې یاره ستاسو له دښمنۍ نه مونږ لاس نه الو تر څو پورې هم چې زمونږ د رب قانون ته چې دی هغه غاړه نه ایږدي او په دې بمونو او په دې کروزونو او په دې اپرېشنونو باندې تاسو مه ډاډه کېږئ چې دا خلک به د خپل هدف او مقصد نه واوړي او یا به په دې مرګونو باندې دا خلک چې دی مونږ ختم کړو که دوه شهیدان شي الحمدلله هغه مونږ ته دوه سوه نور چې دی هغه راولي جزاک الله مولوي صاحب الحمدالله خوشحاله اوسئ نو د شیخ عدناني خبره چې دوی داسې دین سره جنګ دی چې څومره یې ټکوي هغومره پخېږي کلکېږي او که پرېږدي نو خورېږي نو په دواړو حالاتو کښې دوی غرق دي انشاءالله او لکه تاسو چې خبره وکړله یو کس شهید کېږي دوه کسان شهیدان کېږي دوه سوه را روان دي الحمدلله دوی په خپلو ساحو کښې هغه ځوانان نه شي کابو کولی نه شي کنټرولولی لله الحمد د اسلامي خلافت د منهج او د دغه سپېڅلي نبوي تګلارې هغه کوم نفوذ چې دی هغه فکري نفوذ یې ورځ تر بلې پراخېږي مساحت یې پراخېږي او خلک د اسلامي خلافت په حقانیت باندې قانع شوي دي او انشاءالله دوی ته دوی دې په دې پوه شي دا مرتدین چې یو ځل باندې به عمومي بدلون را ځي او داسې ناشنا بدلون به را ځي چې دوی به هم ورته ګوته په غاښ حیران پاتې او ډېر ژر به وګوري چې دغه بدلون به څه وي انشاءالله له تاسې یو دنیا مننه کوم شیخ صاحب الله دې اوږد عمر در کړي او الله مو حفاظت وکړه او الله مو نصرت وکړه سره د ټول مجاهدینو السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو د اسلامي خلافت د مجاهد په حیثیت باندې زه غواړم چې عام مسلمانانو ته یو څو پیغامونه واورم خو زما پیغامونه چې دی یو څو برخې لري اول هغو مسلمانانو ته چې واقعا څوک ځان ته صحیح مسلمانان وایي او غواړي چې زمونږ عملونه دې قبول شي هغو ته زما دا پیغام دی چې هغوی دې اسلامي خاورې ته ځان راورسوي او الله رب العزت په اسلامي خاوره کې په اسلامي نظام کې چې دی اعمال ښه قبلوي او دویم هغو مسلمانانو ته چې کوم شکوک او شبهات لري د اسلامي خلافت په اړه باندې هغو ته زما دا پیغام دی چې الحمدلله ثم الحمدلله د اسلامي خلافت مجاهدینو له خوا نه ټولو مسلمانانو ته چې دی زمونږ لارې خلاصې دي ټولو مسلمانانو ته زما دا پیغام دی را دي شي خپل شکوک او شبهات دا دې ختم کړي درېیم هغو متعصبینو مسلمانانو ته چې څوک تعصب کوي هغو ته دا زما دا پیغام دی تعصب مه کوئ که د الله رب العزت نه ووېرېږئ، د الله رب العزت نه دعا وغواړئ، مونږ د حق پرستو خلکو سره ملګري کړي او مونږ په هدایت باندې شو. او څلورم، هغو مسلمانانو ته چې هغوی مستضعفین دي، کمزوري خلک دي، هغوی نه توانېږي چې اسلامي خاورې ته را دننه شي، هغو ته زما دا پیغام دی چې مونږ په خپلو دعاګانو کې دې نه هېروئ او انتظار دې باسئ، ان شاء الله مونږ به رسېدونکي یو او تاسې به چې دی د ظالمانو د جبابرو پنجو نه به خلاصوو او ان شاء الله دا ورځې راتلونکې دي. بتوفیق الله. چې سړی پرې د اسلام نه خارجېږي مسلمان چې د اسلام نه خارجېږي د هغې ډېر اسباب علما کرامو ذکر کړي دي تر دې چې بعضې علما کرام پېنځه سوو ته هم رسوي او دوه سوو درې سوو ته هم رسوي خو شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله هغه په خپل کتاب کښې چې نواقض الاسلام په لسو خبرو کښې چې را جمع کړي دي او په هغې کښې تفصیلي دا چې دا ټول اسباب الکفران او نواقض الايمان یوه ډېره ضروري او مهمه پوښتنه کوو، هغه دا ده چې د د خلافت حکم د قرآن او سنت په رڼا کښې څه دی؟ دا فرض دی؟ یو مستحب عمل دی؟ که سنت دی؟ په دې خاطر دا نه پوښتنه کوو چې دې لپاره د خلافت مجاهدینو سرونه په تړي کښې نیولي دي. نو مونږ شیخ صاحب نه دا پوښتنه کوو چې شیخ صاحب محترم تاسې د قرآن حدیث په رڼا کښې مونږ ته دا جواب راکړئ چې د خلافت شرعي حکم څه شی دی؟ د جماعت دا په ټولو مسلمانانو باندې دا لازم دی، دا فرض دی چې د خلافت لپاره کوشش چې کله خلافت موجود نه وي کوشش په کوي ورته لکه څرنګه چې د دې فرضیت دی بیا د دې فرضیت لپاره چې کومه طریقه دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته ښیلې دی هغه په قرآن حدیث کښې هغه شته دی. تر دې دپاره چې ولې چې د دلیل کوم دي دې سره یو انسان ته خاص کر مؤمن مسلمان ته هغه تسلي ورسره کېږي ما تاسو ته مخکې خبره ذکر کړه چې دا اجماعي مسله دی چې دا فرض دی یعنې په اجماع د مسلمانانو باندې دا فرض دی یو مسلمان یا یو مؤمن د دې خلاف نه دی کړی چې هغه په علماو کښې دي هغه که سلف دي او که خلف دي هغو کښې چا داسې نه دي ویلي چې دغه خلافت دا یو سنت یا مباح دی څه یعنې خلکو ته به دا خبره کوله چې یا ایها الناس علیکم بالطاعة والجماعة فانها حبل الله الذي امر به نو ای خلکو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه به دا فرمایلو چې ای خلکو تاسو باندې لازم دی طاعت او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وانما تکرهون فی الجماعة خیر لکم مما تحبون فی الفرقة چې یقینا تاسو چې کوم شی بد ګڼو په جماعت کښې دا غوره دی د هغه شي نه چې تاسو هغه ښه ګڼو په تفریقو کښې ډله بځي کښې یعنې که چېرې تاسو ډله ډله وو او تاسو یې جماعت نه وي تاسو به هغه کښې ډېر ښه ښه شیونه دلالة النصره دا خبره ثابتوي چې په خلکو دپاره له بودجې ضروري دي د ولي الامر نه چې د هغه کارونو سرپرستي وکړي و د هغو والا د مصالحو له تدبیر وکړي د هغو مصالح و د هغو کارونه جوړ کړي نو ولي الامر او تا لازمي دی نو ولي الامر نه دی مګر هغه دی چې هغه یا خلیفه یا د هغه والا عمرا هغه ته ولي الامر ویلی شي د کوم حدیث ما مخکې د عبدالله بن مسعود والا ذکر کړ، ان شاء الله هغه سره به د یو حدیث یا یو اثر د صحابي او د ایات دنګ کافي کېږي، خو موږ نور څو حدیثونه هغه ذکر کوو. د دې خلافت د اهمیت وجه نه څه ده، ګوره دا یو فرض شوی دی او دا په کلونو کلونو باندې مو نه یو ورک شوی شی و او الله تعالی مو تاسو ته را کړه نو بل حدیث ابوهریره رضي الله تعالی عنه نه روایت حدیث کښې دي چې رسول الله سلام فرمایلي دي چې ان الله یرضا لکم ثلاثا ویکره لکم ثلاثا یعنې درې شیونه او تاسو تفرقه ډله ډله جوړ نه شو تفرقې جوړې نه کړو اختلاف جوړ نه کړو ویکره لکم کوم شی نه یې څه منع کړي دي څه هغه بد ګڼلي تاسو دپاره هغه دا دي چې یو قیل وقال دی وکثرت السؤال و اضاعت المال و هغه ډېر سوالونه دی بې ځای سوالونه دي او د مال ضایع کول دي مقصد شاهد د مو لکم دی هغه دا دی چې وان تعتصمو بحبل الله جمیعا چې تاسو د الله په رسۍ باندې منګړې خاښې کړو و ټول اتفریقه جوړ نه شو نو دا دلیل د دي خبرې بنې چې د یو جماعت دا لازمي دی و د جماعت نه جوړېږي مګر په خلافت سره جوړېږي چې هغه به خلیفه موجود وي و هغه ډېرو احادیثو کښې چې هغه کښې هغه ته اشاره شوې ده و همدارنګې د سلفو اقوالو کښې د شیعه اقوال داسې دي څه هغو په دې خبرې باندې ذکر کړی دی څه د هغه خلافت کوم دی دا لازمي شی دی او دا فرض دی د معالم السنن کښې امام خطبې رحمه الله وایي چې لا بد للناس من امام یقوم بامر الناس چې لابودي دې لپاره د خلکو د یو امام نه چې هغه امام قایم یې په کلونو د خلکو باندې ویمضي فیهم احکام الله او هغه جاري کوي په دې خلکو کښې احکام د الله تعالی ویدعهم عن الشر او هغه منې کوي د شر نه شر نه ساتي ویمنعهم عن التظالم والتفاسد او منع کوي دیو د ظلمونو نه خپل منځ کښې او د فساد نه نو دا خبره لبودي دی ضروري دی نو امام خطبي یعنې د دې خبرې قایل دی چې دا فرض دی امراو ته خطاب دی څه تاسو دا ووایو نو دغه خبره دلیل دی په خلافت باندې چې د خلافت دا قایم وي امرا باید موجود وي چې هغوی دغه احکام جاري کړي حدود جاري کړي نو دا دلیل دی چې اسلامي خلافت قایم کول په مسلمانانو باندې فرض دی نه شي کېدلی نو لکه څرنګه احکام هغه ضروري چې هغو باندې عمل وشي او هغو باندې امر شوی د الله تعالی طرف نه نو هغه نه کېږي مګر دا څه خلافت ته هغه دپاره ضروري دی نو چې کوم شی واجب یعنې کوم واجبات دي کوم احکامات دي فرایض دي هغو دپاره دا ضروري دی چې هغه فرایض او هغه واجبات هغه پوره شي نو هغه نه پوره کېږي مګر هغه لپاره سبب شته د هغه خلافت دی او شیخ الاسلام ابن تیمه رحمه الله فتوا اتم جلد کښې دا قاعده دا ذکر کړی دی او ډېرو نورو فقهاو همدارنګې محدثینو دا قاعده بار بار ذکر کړې دی چې ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب چې هر هغه وسیله یا هر هغه سبب چې هغه سبب وي دپاره د وجوب اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم جزاک الله مخترم شیخ خدای تاسو په علم او عمر کښې برکت واچوي د خلافت غږ مؤمن اورېدونکو د پوښتنې او څېړنیز ځواب خپرونه تاسې واورېده په دا خپرونه کښې نن مونږ له شیخ صاحب څخه دغه پوښتنه وکړه چې د خلافت حکم د قرآن او حدیث په رڼا کښې څه دی شیخ صاحب تاسو د قرآن او حدیث نه او د سلفو اقوام ذکر کړل چې په دې کښې ثابته شوه چې دا بعضې احکام دي چې هغه بغیر د جماعت او یا خلافت نه نه شي قایمېدلی نو په دې لحاظ د قرآن حدیث دلایل نه معلومه شوه چې خلافت هم یو فرض حکم دی او که مستحب او سنت عمل نه دی بلکې دا د الله تعالی یو فرض حکم دی باید دغه ټولو ته مونږ غاړه کښېږدو مونږ ورته د فرضو په سترګه وګورو همدغسې څنګه په لمانځه په روژه باندې او په نورو فرضي احکامو باندې عمل کړو، دغسې خلافت ته هم راشه، د خلافت سره یوځای کېدل هم زموږ دغسې فرض دی، د خلافت قایمول چې څومره فرض دی، د هغې سره یوځای کېدل هم هماغسې فرض کېږي. تر بیا چې بیا بله خپرونه کې د نورو پوښتنو ځوابونو سره حاضرېږو، اجازه غواړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. جهاد پوهنه جهاد پوهنه جهاد پوهنه ښوونیزه روزنیزه او اصلاحي خپرونه جهاد څه ته وایي د جهاد اهداف ارکان او احکام کوم دي جهاد کومې پایلې او ثمرې لري او بیا ماښام شپږ نیمې بجې چې له پښتو نشراتو سره ستاسو درانه خدمت ته راځو، تر هغې مو په رب العالمین ذات سپارو، والسلام علیکم ورحمة الله.